بیانیږي په باره د طواف د صفا او د مروه کې د هغې زجر به د هغې جواب به بیانېږي او په آخر کې زجر دی کاتمینو د حق ته او تخویف الله تعالی بیانوي سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها د دې د دې آیاتونو د پویدو لپاره ضروری ده چې اول لږ وضاحت وکړل شي هغه وضاحت په دې طریقه باندې دی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته امر شوی و چې ته منځ کوا صخره د بیت المقدس ته په داسې طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله په مکه کې و نو نبی علیه صلوات والسلام به د حجر اسود د رکن یمانی په منځ کې ودرېده نو کعبه به هم مخامخ وه او صخره د بیت المقدس به هم مخامخ وه دا دواړه به مخې ته راتلل خو لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه د مد... د مکې نه لاړ مدینې ته نو بیا دغه دواړه قبلې هغې ته مخ کول دا نشول کېدلی ځکه بیت المقدس د مدینې نه په شمال طرف باندې دی او کعبه د جنوب په طرف باندې بالکل د یو بل مخالف اړخونه باندې دي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته امر وکړی شو چې بیت المقدس ته مونږ کوه صرف هغې طرف ته مخ کوه او دا امر په وحی خفي سره راغلی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14 یا 18 میاشتې مون دا بیت المقدس ته وکړه د هجرت نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم خو خوله چې زما قبله دی کعبه شي وروسته د هغې وضاحت کوو چې ولې دا خبره نبی علیه صلات وسلام خو خوله یهودو به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاوه وایي ته زمونږ د دین مخالف او زمونږ قبلې طرف ته مخکې نبی علیه السلام په دې ډېر خفه کېده دغه سي د مکی مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو مشرکین عرب چې ته یو طرف ته داوا کې د ملت ابراهیمی نو د ابراهیم علی صلوات والسلام قبله خو کعبه و نو دا اعتراض وکاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوخه غنله چې زما قبله دی کعبه شي نو امر راغې نبی صلی الله علیه وسلم ته د ماسپخین د مانځنه مخکې د ماسپخین د مانځنه ورستو او د مازیګر د مانځنه مخکې نو دې آیاتونو کې الله تعالی د دغه شبهه جواب الله تعالی بیانوي سيقول نو اعتراض په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خلکو دا کاو دغه اعتراض مخکې بیان شو وې تخ په خپل دین کې مشکی کله یو طرف ته مخکې نو کله بل طرف ته مخکې الله تعالی داغي جواب په دې آیتونو کې ذکر کړي څلور جوابونه الله تعالی بیان کړي څلور علتونه الله تعالی بیان کړی دي اول مختصر جواب الله تعالی ذکر کوي قل لله المشرق والمغرب دا مشرق او مغرب دا ټول هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي نو الله تعالی چې کم طرف ته امر کوي هغه طرف ته مخ کول پکار دي دا دې آیات کې الله تعالی دغه جواب بیانوي دویم علت ته وجه الله تعالی بیانوي وروسته آیات کې یو سل درې څلوېښتم آیات کې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه دا امتحان دی چې څوک د الله تعالی پیغمبر تابعداري کوي او کنه کوي او دریم جواب الله تعالی دا کوي چې وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم په تورات او په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم قبله هم کعبه بیان شوی و نو يهود او نصارا په دې باندې پوهیږي که چرته دا قبله نه بدل شوي نو هغوی به بیا دا اعتراض کاوه چې په تورات او په انجیل کې خو د دې پیغمبر قبله کعبه بیان شوې ده څلورم جواب به الله تعالی ذکر کوي لالا یکون للناس علیکم حجة دې لپاره چې خلک د باندې اعتراض ونه کړي او خلک د باندې دلیل ونه نیسي سیقول سفهاء من الناس سین د پاره د استقبال له او فعل مضارع په خپل معنی سره ده نو دا آیاتونه د تحویل له قبله نه مخکې نازل شوی په تور د پیشنګوی باندې د ته اخبار صادق وای نبی رسول الله صلوات والسلام ته الله تعالی خبر ورکړی ورشتونه چې ستا قبله به بدلیږي او خلک بروانی دای خبرې کوي یاسین د پاره د تاکید دی نو معنا دا شوله او ماضی او د مضارع په معنا د ماضی سره ده نو اوله معنا سيقول سفهاء زر دې چې او بوایي به وقفان پراتلون کې وخت کې من الناس د خلقونه یا خامخا ویلی او به وقفان من الناس د خلقونه ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها څه سیز وګرځول دیو د قبلی اغنا چې دیو کانو علیها کانو علی استقبالها چې دیو مخ ګرځون کیو هغه ته کانو علیها کی ضمیر راجع ده نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته او علیها کی ضمیر راجع ده بیت المقدس ته په دې خلکو باندې دا څه چلو شو چې دا بیت المقدس ته مخ راواړو کعبه طرف ته د بیوقوفانو د اعتراض کو اولنې جواب اجمالی قل لله المشرق والمغرب او تو تو پیغمبر خاص د الله تعالی د مشرق دی او مغرب دی حاصل د جواب دا دی اختیار او ملکیت د جهت د طرفونو د مشرق او د مغرب د هر طرف اختیار د الله تعالی سره دی او مونږ د الله تعالی بندگان یو مونږ هم د الله تعالی په اختیار کیو نو بس چې د الله تعالی کم جهت خوخي او الله تعالی په امر کوي نو موږ باغی ته مخ کوو مخکې د الله تعالی دغه امر چې بیت المقدس ته مخ کوي او وسته الله تعالی دا امر دی چې کعبه طرف ته مخ کوي بس دا د الله تعالی اختیار دی او موږ هم د الله تعالی بندگان یو د الله تعالی په اختیار کې یو نو د الله تعالی د امر مطابق کار وکړو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم رسي چاله چې وغړی لارې برابرې ته یهدی دې کې اشاره ده په دې دې کې هم علت ته اشاره ده هیڅ یو امر د الله تعالی د هدایت او د استقامت نه بهر نشته دی نو مخکې هدایت او استقامت هغه سو بیت المقدس یا بیت المقدس یا مقدس دا دوه صحیح دي نو دې دې کې د هدایت نه مراد او وس هدایت دار چې الله تعالی ته ویل کعبه طرف ته مخکا دا دوه هدایتو د او هدایت په معنا د یهدی په معنا د یسلو سره ایصال ال المطلوب رسول یهدی من یشاء رسی چاله چوغړی لا صراط مستقیم غلاری برابری ته لاری نیغی ته نو مخکې دغه یو لار نیغه وه برابر وه اوس دا بله لار نیغه ده وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم په دې آیات کې شپږ جملې دي او په هر جمله کې ځان له ځان له خبره او مقصد بیان شوی دی اوله جمله وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس په اوله جمله کې بیان د عظمت شان د امت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي ای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امته تاسو ډیر زیات عظیم شان ډیر زیات انصاف والا او ډیر غوره خلک کې وکذالک جعلناکم او دغه سی جوړ کړی یې مونږ تاسو مقرر کړی یې مونږ تاسو ګرځول یې مونږ تاسو امتن امت وسطن غوره وسطن یو معنا په سرینو ذکر کړی ده په معنا د غوره سره امتن وسطن ابن جریر رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده دویم معنا په سرینو کړی ده او دغه هغې لپاره دلیل په سوره ال عمران یو سل لسم آیات کې شته دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تاسو غره بهترین امت یې ستاسو نه بل امت بهترین نشته کنتم خیر امت اخرجت للناس دویم قول هم پسرینو داره چې امتن دا وسطن په معنا د عادلتن سره دی او په حدیث د مسند احمد کې هم دغه سره غلی دي نو بیا په دې کې اشاره ده دیتا یهودیان او نصارا په دین د الله تعالی کې افراط او تفرید کړي او غلو یې کړي او زیاتې او کمې کړي نو تاسو انصاف پر امت یې تاسو دا کمی او کمی او زیاتې تاسو نه کوي بلکې د الله تعالی په خونه باندې تاسو روان یې کذالک کذالک جعلناکم دغسی جوړ کړی یی مونږ تاسو امتن وسطن اغا امت غره یا انصاف کوونکی لتكونوا شهداء علی الناس دیر پار چې شی حق بیان کوونکی خلکو ته حق بیان کوونکی شی خلکو ته مراد د دې شهادت نه یو قول هم بسرین دار چې شهادت دی په دنیا کې او هغه په دې طریقې سره دی په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د دې امت نه څه خلق د چا په باره کې د یو مړی په باره کې گواهیو کې چې دا ډېر ښه انسانو او دا جنتی انسانو او دا نیکبخته انسانو نه الله تعالی غ معاف کړي او که د دې امت نه څه خلکو د یو مړی په باره کې ګواهي وکړله د هغې په بدیت باندې چې دا ډېر ناکاره انسانو نو هغې لپاره جهنم واجب شي او د دغه د شهادت کوونکي د دې اول مستاق صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او دا غي نو ورستو چې څوک د صحابه کرام په لار باندې رواني نو بیا هغه په دې کې داخل دي دویم قول علماء دار چې مراد د شهادت نه دعوت او تبلیغ کول د حق د خلکو ته او دا غیر پر دلیل د سوره ال عمران یو سل لسم آیات دی تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر نو دې کې هم تاسو ته ما دغه معنا وکړله او یا د شهادت نو مراد شهادت دی په آخرت کې د دې امت د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت داره دا به د انبیا علیه صلات وسلام د پاره د هغې په دعوت باندې او د هغې په تبلیغ باندې به شهادت کوي او نبی علیه صلات وسلام به د هغې تایید کوي نو دا اولنې جمله او پاره کې عظمت شان ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت کذالک جعلناکم دا اوسې جوړ کړی موږ تاسو امتن امت ډله وسطن درمیانه انصاف کوونکی یا وسطن غوره لتكونوا شهداء علی الناس دې لپاره چې شهادت کوونکی شي په خلکو باندې چې دا مړی خره او دا ناکارو دویم معنا شهدا علی الناس دې لپاره چې شي حق بیان کوونکي خلکو ته الله تعالی دین بیان کوي او دریم شی به تاسو شهادت کوونکي په آخرت کې په دعوت د انبیا علیه صلات وسلام باندې نو درې مطلبونه شول دویمه جمله و یکون الرسول علیکم شهیدا عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو دا پیغمبر هم د لوی شان والا پیغمبر دی و یکون الرسول او وی با نبی صلی الله علیه وسلم علیکم بتا سبانی شهیدن حق بیان کونکې د شهیدن نه مراد ده چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت شهادت وکي په دعوت او تبلیغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې تزکیه وکي چې او دا بالکل صحیح ده دویم قول هم پسرینو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با شهادت کوونکی شي د شهادت نه مراد شهادت دی په دعوت او په تبلیغ باندې دا به گواهیو کی الله تعالی ما د خپل امت ته ستا دین رسولی و یکون الرسول علیکم شهیدا او امام قرطبی رحمت الله علیه وی د شهادت نو مراد شهادت دی په عملونو باندې دا هغه خلکو چې د نبی رسول الله سلام په زمانه کې موجودو نبی رسول الله سلام به گواهیو کی د پلانی منلی و د پلانی نه منلی د پلانی زما سره مرګرتیا کړې وه نو د پلانی مخالفت کړو هغه خلک چې د نبی رسول الله په ژوند کې موجود او هغه کوم اعمال کړی دي ويكون الرسول عليكم شهيدا او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې شهیدن حق بیان کوونکې گواهی کوونکې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها په دې کې اوس هغه دویم جواب الله تعالی ذکر کړي دا قبله ولې بدل شوله الله تعالی معلومه چې څوک موافقت کوي د نبی علیہ السلام سره دا امتحانو او څوک موافقت نه کوي ځکه قبله پرې خودل دا خو ډیر ګران کار دی کنه وما جعلنا القبلة التي جعلنا په معنا د شرعنا سره جعل تشریعی دی ته وي او او نه د مقرر کړی مونږه په شریعت کې قبله ستاغه كنت عليها دې دې کې انت الان عليها مفسرین معنا کړی او نه د مقرر کړی مونږ د مونږ ستاره پر قبله غا چې ته اوس علیها یعنی علی استقبالها چې ته اوس مخ ګرځون کې هغه ته الا لنعلم مگر دې لپاره چې ښکارا کومګه دې کې سوال او دغه جواب مې ته ترجمه کې وکړه الا لنعلم مگر چې الله تعالی معلوم کی نو سوال درازي ولی الله تعالی ته تابعداري کوون کی معلوم نو نو تاسو ته ما ویل کله چې دسې جمله د الله تعالی په باره کې راشي نو مراد د علم نه الا لنظهره مگر دې لپاره چې ښکاره کو مونږه مې یتبع الرسول چې څوک تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مم ینقلب علی عقبی دا غچانا چې اوړي په پوند خپل باندې څوک خبره مني او څوک نه مني وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم درېمه جمله کې تفصیلی جواب بیان شو علت تفصیلیه دا څلورمه جمله ده په دې کې بیان د شان د تحویل له قبله دا قبله بدلیدل دا ډیر زیات کران کار دی و ان کانت لکبیرتن یا دا اینی وسلیه ده اگر که دا قبله دا قبله بدلول ډیر ګران دی دویم معنا و ان کانت دا ان مخفف من المثقل له اصل لسره او یقینا دا قبله بدلول خامخا ګران کار دی الا علی الذین هدى الله مگر نه دی ګران په چا باندې چې پاخه کړي مضبوط کړي الله تعالی په هدایت باندې الله تعالی ته هدایت کړي د هدى الله نه مراد مضبوطول او پخول او کلکول په حق باندې څوک چې الله تعالی په حق باندې مضبوط کی نو هغه ته د قبله بدلول څه ګران کار نه پنځمه جمله جواب د یو سوال وما کان الله لیضیع ایمانکم او نه دی الله تعالی چې برباد او ضایع کی مونږونو تاسو حدیث کې راځي په حدیث ته بخاری کې او ترمذی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام پوښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبره قبله خو بدل شوله د بیت المقدس نه کعبه شوله خو لیکن چا چې بیت المقدس ته مونږونه کړیو او هغه پات شوی دی د دنیا نه تللی دی دا غوی به څه حالي دا غي هغه مونږونه به قبول شوی او کنه به قبول شوی نو دا جمله دا غي په باره کې نازل شوی دا غي جواب یې کړی دی صحابه کرام ویلو کیف الذین ماتو وهم یصلون الی بیت المقدس دغه صحابه کرام حال سره چې خلک کو پات شوی دي او بیت المقدس ته غي منځونه کړی الله تعالی دا غي جواب او که حاصل له جواب داده په هغه وخت کې هغه د الله تعالی په حکم باندې عمل کړو بیت المقدس ته منځونه کړی هغه الله تعالی قبول کړی دي نو اوس دا قبله بدل شوې ده و ما کان الله او نه دی الله تعالی لیوزیع ایمانکم چې برباد کی ثواب د عملونو ستاسو دې کې ذکر د جز دا ذکر د ایمان دی او مراد تینا منځ تی مراد دی او دا اطلاق د قبیله د اطلاق د کل نه په جز باندې ځکه ایمان دا منځ مشتمل دی په ایمانیت باندې نور دی وجه نه دلته کې امام بخاری رحمت الله علیه مراد درینه ایمان دی دا منځ تی مراد دی او د دې آیات نه دا معلومیږي چې صلات دا جز د ایمان دی منځ دا جز د ایمان دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه د بنده مؤمن مسلمان او د کافر په میانس کې پرې خودل لمون بس دغه فاصله ده مؤمن مسلمان په مونږ باندې پیژندل کی دغه حدیث ابو داود کې ترمذی کې ذکر دی او چې مون بالکل نه کوي په طریقې د انکار سره نو بیا کافر کیږي په دې باندې نو دا بل جمله او پنځمه او پاغه کې جواب او سوال شپږمه جمله صفات الهیه دا الله تعالی صفات په کې بیانې ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په خلق باندې ډیر مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره په دې آیات کې الله تعالی شپږ جملې بیان کړې دي اوله جمله کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته علماء کرام لیکلي دي مفسرینو نبی صلی الله علیه وسلم دا غوښتله په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دی دغه سی مفسرینو بیان کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ظلم نه محبت او رجحان دی ته چې زما قبله دی کعبه شي یهود به اعتراض کاوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای ته زمونږ د دین مخالفت کې او زمونږ قبله ته منظم کې نو دا ته څنګه پیغمبر صحیح دشمنی وکاو یا هم صحیح تابعداري وکاو قبله ته زمونږ مونږ کې اول ته کوم خلاف کې بل طرف ته دغه سي د مکی مشرکانو با په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو وای ته چې زه په ملت ابراهیمی باندې ما نو د ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه وا او ته بیت المقدس ته مونږ کې نو نبی علیه السلام دا خو خوله چې زما قبله دی کعبه شي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره وکړه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته وی پدې کې زما اختیار نشته لري دا خو اختیار د الله تعالی دی خو ته د الله تعالی نه دعا وغواړه الله تعالی وستا دعا قبول کړي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام بر اسمان ته وختو نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا ونه غوښتله د ډیر ادب او د احترام د وجه الله تعالی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راولېږه او حکم یې ورته وکړه په تحویل له قبلې باندې نو په اوله جمله کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته نو دې کې معنی دا شو نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام چې کله اسمان ته وخته نو نبی صلی الله علیه وسلم بار بار اسمان طرف ته کتل چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام به کله راکوز شي او چې ما ته حکم وکړي چې ستا قبله بدل شوې ده نو دی آیتون دی آیت کې الله تعالی دغه تفصیل بیانوي قد نرا تقلب وجهک فی السماء یقینا لیدل مونږه تقلب وجهک اړول راړول د مخ سره اله السماء فی السماء اله السماء اسمان تر د فی په معنا د اله سره ده تا بار بار برکتل فلنولینک قبلة ترضاها دا دویمه جمله ده او په دې کې وعده د تحویل قبله ده ستا چې د خوخې کومه قبله ده کعبه الله تعالی به دا قبله کی نو خوشاله بشي ته ولا نولینک نو خامخه اړه مونږه تعالی را قبلتن داسې قبلی ته ترضا چې ته خوخې غلره نو په ولی وجه کشتر المسجد الحرام دا دریمه جمله ده امر بالفعل بس حکم راغه امر راغه قبله ته مخکه په ولې وجه کان واړه او مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام مننه بل جمله وحيث ما كنتم عمومي حکم یوازې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بلکې د دنیا په هر ګډ کې چې مسلمانان یې صحابه کرام او داغین علی اورستو تر قیامت پورې وحیث ما کنتم کم ځای کې چې تاسو په ول وجوهکم وګرځوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام باندې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی بیت الله دا قبله ده د مسجد حرام والو د پاره او مسجد حرام قبله ده د حرم والو د پاره او ټول حرم قبله ده د ټول اطراف د عالم د پاره شطره دغه طرف ته مخ کوي دیو جن خلک چې کله په مانځه باندې ودرېږي او نیت تړي نو په هغه نیت کې داسې وایي که مخ مې د کعبې شریف مخ مې د کعبې شریف یعنی مخ مې کعبې طرف ته دی بیانیه هغه خو ښکاري نه چې هغه مونږ وینو و ان الذين اوتوا الكتاب یقینا کسان چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب لا يعلمون خامخا هغه پویږي هغه په دې خبره باندې پوه دي لا يعلمون هغه پوهیږي په دې باندې انه الحق من ربک چې دا تحویل د قبله حق د استاد رب د طرف نه په دې کې دا بل جمله الله تعالی بیان کړې ده پنځمه جمله ده او په دې کې علت الله تعالی بیانوي په تحویل قبله باندې یهود په دې باندې پویدل چې دا تحویل له قبله حق دی خو لیکن د زد او د عناد د وجه نه دا نه منله ځکه په تورات او په انجیل باندې هغه پویدل او په تورات او په انجیل کې د نبی علیه صلوات والسلام قبله هغه کعبه ذکر شوی و نو کم چې حق پرس علما کرام دی په یهودیانو کې نو الله تعالی وی هغه په دې باندې پویږي و ان الذين او یقینا کسان اوتل کتاب چې ورکړل شوی دی هغه ته کتاب لا يعلمون خامخا پوهیږي هغه انه الحق من ربهم انه چې د تحویل له قبله یا انه د پیغمبر حق دی انه د تحویل له قبله حق دی من ربهم د طرف رب د دین او الله بغافل عما تعم عما يعملون دا شپږمه جمله ده او په دې کې تخویف او زورونه ده څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي او کعبه خپل قبله نه جوړي نو الله تعالی د هغې د عملونو نه ناخبره نه دی بلکې الله تعالی د هغې په عملونو باندې پوهېږي وما الله او نه دی الله تعالی بغافلین بېخبره عما یعملون د هغه عملونه چې دوی کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیة ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم په دې کې الله تعالی ذکر کوي زد او عناد د اهل کتابو د نبی صلی الله علیه وسلم سره او نبی علیه السلام ته په دې کې تسلی الله تعالی ورکوي حاصل دا دی الله تعالی وایي ای پیغمبره که په تحویل د قبلې باندې د یهودو او نصاراو ته ته ډېر دلایل پیش کړې خو لیکن دیو دا نه مني خو لیکن دومره خبر ده چې ته هم د الله تعالی په دین باندې ډېر زیات کلکې تر دیو تابعداري هم مه کوه ته تر دیو تابعداري هم نه کې او الله تعالی یوازې ستا سره دیو اختلاف نه بلکې دیو په خپل منځ کې هم ډېر زیات اختلاف کړي ولا ان اعطیت الذین او که راوړې ته که چېرې راوړې ته کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړلی شوی دی هغې ته کتاب اوتو الکتاب مراد ترنه یهود او نصارا ناکاره مولیان دغتې مراد دي بکل آیت هر قسم دلیل په تحویل له قبلې باندې دې ځکه د آیات نه مراد دلیل او حجت دی په تحویل قبله باندې ما تبعو قبله تکان دیو تابعداري نه کوي قبله ستا ډیرو مفسرین لیکلي دي د دې کې مراد د قبله نه دین دی دا يهود او نصارا ستا د دین تابعداري نه کوي لا نکفر اهل القبله ال د کې محدثین او مفسرین ذکر کړی دي مراد د قبله نه دین اسلام دی نو عام د طاغوتی مولیانو یو اعتراض دی په تحریک طالبان پاکستان باندې او دې ځکه دا غي جواب شو او دا زمونږ په پس الو اهل ذکر چې کوم زمونږه پروګرام دی د پنځشنبه په ورځ باندې د جمعې په شپه باندې زمونږ کوم پروګرامي په هغه کې مونږ د دې مسلې وضاحت بیان کړی دی یعنی وای دا پوجان دا پولیس دا ایسای او دغه طاغوتی حکمرانان د فرعونان او جمهوریان وای دی هو قبله طرف ته مخکې او د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې لا نو کفر اهل القبله ته قبله ته چې څوک مخکې نو هغه ته مون کافر او مرتد نه وایو وای دا په تمامي کتابونو کې لیکل شوی نو دا غي جواب مونږ وکړه اهل قبله چاته وای چې د ضرورتو د دین نه منکر نه هغه ته اهل قبله وای چې د ضرورتو د دین نه منکر نه او دیو د ضرورتو د دین نه منکر دي دی. دویمه خبره قبله په معنا د دین اسلام سره دی نو معنا دا شوله نو دا زمونږ د پاره دلیل دی لا نکفر اهل القبله مونږ چې څوک دین اسلام د الله تعالی منی نو هغه ته به نسبت د کوپر نه کې بلکې هغه صحیح مسلمانان دي نو دین اسلام خو تحریک طالبان پاکستان غواړي نو دیو ته نسبت د کوپر کول نسبت د خوارجو ته کول دا صحیح نه دي او د دیو په خلاف باندې لا نو کفر اهل القبله دین اسلام والا به نه کافر کو چې څوک د الله تعالی دین او قانون مني او څوک چې نه مني نو هغه به کافر کو نو تحریک طالبان پاکستان د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي نو دا د تحریک طالبان پاکستان د لپاره دلیل دی دا دغه کافرانو او دغه مرتدین د لپاره دلیل نه دی ولئن اعطیت الذین اقتراوړیا کسان ته چور کله شوی د کتاب به کل آیت هر قسم دلیل په تحویل له قبله باندې په بدلیدل د قبله باندې ما تبع او قبله تکانو تابعداری نه کوي دی د قبله ستا او ما انت بتابعن قبلتهم او تنه تابعداری کون کې ردی د قبله او ما انت بتابعن قبلتهم په دې کې اشاره ده دیتا په دې کې اشاره ده مضبوطوالی د نبی صلی الله علیه وسلم ته په دین اسلام باندې په حق باندې نو دې کې اشاره شول دې ته ای يهود او نصاراو تاسو ردی پیغمبر نه تم مکوي چې دا بس تاسو تابعداریو کې خپل دین به پرېږدي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی او دغه سي خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې هم دغه لیکلی او امام قرطبی رحمت الله علیه بل معنا بیان کړی دا و مان تبع تابعین قبلتهم دا نه پی په معنا د نهی سره ده نو دا خبر په معنا د انشاء سره ده ته تابعداري مکوه ای پیغمبره د دیو د قبله وما بعضهم بتابع قبله بعض په دې کې اشاره ده دیته چې دا یوازې ستا سره په اختلاف کې نه دی بلکې د دې په خپل کورنۍ کې ډیر زد دی عینات دی د یو بل سره هم ډیر زیات په اختلاف کې دی و ما بعضهم نه بعض دیونه بتابع تابعداري کوونکي قبله بعض د قبله د بعضو یهود به صخره د بیت المقدس ته مونږ کاو قبله به هغه ته ویله او نسوارو به بیت الشرق بیت الشرق هغه ځای چې په هغې کې عیسی علیه السلام پیدا شوی نو دا دوانه په باطل باندې خو دیو په خپل منځ کې ډیر جتلو اختلاف دی ولئن تبعت اهواهم او کچری تابعداریو کې ته د دیو د خواهشاتو اهواهم د دیو د باطل او خبرو چې پاغه باندې دلیل موجود نه من بعد ما جاءك من العلم ورسته دغه نه چې راغلی د تا ته علم د العلم کې الف لام یهدی دی مراد تینا علم د قران دی ته په دې باندې پوه شولې دغه سره دې زمانه عالمانو ته دا خطاب دی دې زمانه دې امت ته خطاب دی اے مسلمانانو او اے علما کرامو که تاسو د یهودو د نصاراو د خواهشاتو تابعداري وکړله د هغې د ډیموکراسۍ او د هغې د جمهوریت او د پارلماني نظام تابعداري مو وکړله چې تاسو ته تا د قرآن علم راغلی دی د الله تعالی د پیغمبر د احادیثو علم درته راغلی دی او د الله تعالی په دین باندې پویږي نو انک اذل من الظالمین یقینا تو په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي نبی رسول الله والسلام دغه تابعداري نه کوله خو عام په پښتو کې خلک یو متل کوي وای لوري تا توي مون ګوري ته واوره هغه خبره ده الله تعالی نبی رسول الله والسلام ته وای خو لیکن مراد د دینه دا ټول امت ته مراد ده چې ردی د خواهشاتو تابعداري ونه کوي کنه ستاسو نو بیا لوی ظالمان نه لوی ظالمان به یې بیا الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل شي هغه کسان چې ورکړل دي مونږ هغه ته کتاب يعرفونه پیجنې حقانیت د پیغمبر يعرفونه پیجنې حقانیت د پیغمبر قران کریم کې مخکې ذکر شوی دی فلما جاءهم ما عرفوا به پیغمبر علی صلوات و سلام په صفاتو باندې پیژانده هغه صفاتونه چې تورات او په انجیل کې بیان شوی کما یعرفون ابناهم داسې پیژني لکه څرنګه چې پیژني خپل ځامن امام قرطبي رحمت الله علیه ذکر کړی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ روایت چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې هغه يهودي او بیا مسلمان شوی نو عمر رضی الله تعالی عنہ دنه پښتنه وکړه وای ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژنې ډیر خدا پیژنې او خپل زوی خپې پیژنې نو هغه ته جواب ورکړه وای بلکې وای زه وای زه خپل زه نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پیژنم د خپل زین د خپل زینه ځکه امین د اسمان امین د اسمان جبرئیل علیه السلام هغه وحی راوړی دا امین د زمکه ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دی نو دا د ما او پیژنه چې د حق پیغمبر دی ځکه د اسمان امین امانتدار اعتمادی ملائک هغه امین د زمکه ته وحی راوړی دا نو زه بالکل په دې باندې تصدیق کوم او د خپل زوی په باره کې په یقین سره دا نشم ویللی چې ځکه کیدای شي چې مور د دې څه بد کار کړی د هغې نه دا پیدا شوی نو زه بالکل د الله تعالی پیغمبر صحیح پیژنم نو الله تعالی وایي دغه یهودو ته چې الله تعالی کتاب ورکړی دی هغوی د الله تعالی په کتاب باندې پوهیږي د الله تعالی د د الله تعالی د پیغمبر په باره کې د دیو په کتابونو کې تفصیل موجود او صفات موجود نو دیو دا, دا پیغمبر داسې پیژني لکه د خپل ځامن چې پیژني بلکې د هغې نه زیات پیژني و ان فریقا منهم لیکتمون الحق یعرفونه دا هو ضمیر یا راجع دی نبی علیه السلام ته یا د هو ضمیر راجع د صحت د دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم دین راوړی دی قانون او نظام راوړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی یا د هو ضمیر راجع د تحویل لقبله ته علامه قرطبی رحمت الله علیه لیکلی و ان فريق منهم یقینا یډل دیونه لیکتمون الحق پټی حق لره هم یعلمون او حال دی چې دی پویږي په حق باندې دا غ دوی مډل ذکر کوي د د يهودو د نصاراو چې هغوی د الله تعالی په کتاب باندې پوهېږي خو لیکن د الله تعالی غ دین پټی نو د نبی علیه صلات وسلام صفات په تورات کې موجودو نو ډېرو پکې هغه پټ لله لیکتمون الحق وهم یعلمون وهم یعلمون دو معنی دي وهم یعلمون دیو پوهېږي په حق باندې یا وهم یعلمون او دیو پوهېږي چې حق پټول ګناه ده او بیا هم د حق پټی الحق من ربک ولا تکونن من الممترین په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د حق تعریف حق څه ته وایي الحق حق من ربک هغه دی چې ستا د رب د طرف نه ثابت دی په وحی جلی یا په وحی خفی سره حق هغه دی وحی جلی قرآن کریم ته وایي او وحی خفی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي بس حق به هغه وي چې په قرآن او په حدیث کې ثابت او چې دغه ثابت نه دي نو هغه نه حق دی الحق من ربک حق هغه دی چې ثابت دی ستاسو رب د طرف نه پلا تکونن من الممترین نو مکیږه ته د شک کوونکو نه د دې دوه مطلبونه مفسرینو بیان کړی دي یو مطلب داره ته مک ته مکیږه د شک کوونکو نه په حق کې په سبب د اختلاف د کتابیانو باندې چرته دا ونه وي دا عوام مسلمانانو ته هم الله تعالی وایي د دې د وجې نه په حق کې شک مه کوئ چې لوی لوی علما د دې خلاف دي لوی لوی علما د دې خلاف دي الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي ای پیغمبره ته په شک کې مه کیږه د د کتابیانو د اختلاف د وجې نه په حق کې شک مه کوه چې دا لوی لوی علما اختلاف کړي نو ځکه دا په حق باندې نه دي الله تعالی وایي نه داسې مه کوه دا ته الله تعالی ویلي نو ای مؤمنانو مسلمانانو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم توغوتی مولیان او مفتیان او شیخان خلاف دي نو تاسو په خپل په دې باندې پویږئ سترګې اوغړوي وګونه کولاو کوي نظر وکړي چې حالت کم طرف ته روان دي نو داسې مه کوئ دا علما به پیژنې په حق باندې حق په علما باندې مه پیژنې مخکې تاسو ته ما د علی رضی الله تعالی عنه قول ذکر کړی اعرف الحق تعرف اهله حق وپیژنه حقدار به پخپله وپیژني بیا حق پرس به اله وپیژني چې تا ول حق وپیژني حق وپیژني بیا به حق پرس به پخپله وپیژني خو چې خو داسې به نه کوئ چې د الله تعالی دین وپیژنئ په علماو باندې بلکې علما د الله تعالی په دین باندې وپیژنئ که څوک د الله تعالی د دین تابعدار دي د الله تعالی د حکمونو تابعدار دي نو دغه حق پرست دي پلا تکونن من الممترین مکیږه ته د شک کوونکو نه په حق کې د وجه د اختلاف د کتابیانو نه د وجه د اختلاف د لوی لوی مولیانو نه دویم معنی پلا تکونن من الممترین ته مکیږه د شک کوونکو نه شک ته مکوه چې دا د حق د یهود علماو د حق پټ کړی دی نو شک مکوه ته په پټولو د يهوديانو کې حق لره ته بده کې شک مکوه یقین وکته چې دیو دا حق پټ کړی دی نو اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو یقین وکئ چې دغه مفتیان او دغه شیخان چې دا کم پتوی ور کوي نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دیو حق پټ کړی دی په دې کې شک مکوئ بلکې یقین وکړئ چې دیو دا حق خامخا پټ کړی دی الحق من ربک حق هغه دی چې ثابت دی ستاسو رب د طرف نه پلا تکونن من الممترین نو مکیګه ته پش نه مکیګه ته د شک کوونکو نه د وجه د اختلاف د کتابیانو نه په حق کې هغه اختلاف کړی دی د دې وجه نه پکې ته شک مکوه یا دویم پلا تکونن من الممترین ته شک مکوه په پټولو د حق د کتابیانو کې چې ته دا شک وکړي چې یار د حق په پټ کړی کنه په پټ کړی نه الله یقین یقین وکړي چې د حق پټ کړی د هر چا لپاره یو طرف دی چې ګرځون کې د هغې ته مخ خپل د هر چا لپاره یو طرف دی هغې ته خپل مخ ګرځوي لکل شخص لکل امه د هر چا لپاره د دې څه معنا ده د دې معنا مفسرینو داسې بیان کړې ده تفسیر عزیزی معنا داسې کړې ده داسې نور مفسرینو لکل لکل وجهتون د هر چر پر یو مخ دی یو طرف دی چې هغه خپل مخ ګرځي هغه ته هو مولیها هو مولی وجهه الیها خپل مخ هغه طرف ته ګرځي معنی دا شوله چې د هر چا د پاره د هر قوم د پاره د هر ملت د پاره یو مسلک دی یو مخ ده هغه طرف ته مخ ګرځي او د هغه سره د زړه مینه محبت ساتي د چا مخه او د چا مینه محبت د الله تعالی د دین سره دی د چا مینه محبت د بيدینۍ سره دی د چا مینه محبت د جماعت سره دی د چا د مندر سره دی د ګرجې سره دی د چا مینه محبت د الله او د الله تعالی پیغمبر سره دی نو د چا مینه محبت د بت سره دی د قبر سره دی نو چا مینه محبت د قران کریم د علم سره د حدیثو د علم سره دی نو د چا د نورو علم علوم علوم سره دی د چا مینه محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې سره دی نو د چا مینه محبت د رسمونو ریواجونو سره دی لکل وجهه هو مولیها بس هغه ته مخکی د هر چا یو مخاله بس هغه طرف باندې روان دی د هر چا د زړه یو میلان دی یو طرف ته نو هغه طرف ته ورځي نو الله تعالی مونږ او تاسو ته یو طریقه پکې خی پس تویقول خیرات نو مخکې شی د یو بل نه الخیرات نیکو کارونو ته یو بل نه ورمخکې شی نیکو کارونو ته په دې مخکینو کارونو کې چې کم جهت د خیر دی نو هغه جهت ته هغه طرف ته ورمخکې شی قرآن او حدیث ته ورمخکې شی دغسې قبلې طرف ته مخکې خپل مینه محبت د جماعت سره پیدا کړي د الله او د الله تعالی د پیغمبر سره پیدا کړي دغه سی د قران او د حدیث سره خپل مینه محبت پیدا کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې سره خپل مینه محبت پیدا کړي هغه طرف ته خپل مخ وګرځوي پس تبقوا الخيرات الخيرات مفسرین لیکلي دي امتثال د اوامر د الله تعالی په قبله او غیر قبله کې الخيرات د الله تعالی د اوامر پوره تابعداري وکړي عام مفسرینو دا معنا او مطلب بیان کړی دی چې دا د قیامت په باره کې دی یعنی که تاسو په هر ملک کې په هر طرف کې نو د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی را جمع کړي لپاره د سزا او جزا اينما تکونو یاتی بكم الله جميعا په کم ځای کې چې مړه شولای د دنیا په کم ګډ کې چې اوسېږئ خو قیامت کې هم الله تعالی خامخا را جمع کوي دویم علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې معنا بیان کړی ده اینما تکونو یاتی بكم الله جميعا په کم ځای کې چې یی تاسو معنا دا شوله چې دنیا په هر ګډ کې یاتی بكم الله جميعا نو الله تعالی را جمع کوي تاسو ټول لره یو ځای ته په مانځ کې د ټول مسلمانانو قبله کعبه ده نو د د مسلمانان چې په دنیا کې خواره واره دي په یو ځای کې او بل ځای کې خو الله تعالی په مانځه کې راجم کوي وی قبله ته یا تبکم الله جميعا الله تعالی راولي یو ځای ته په مانځه کې یعنی قبله د ټولو یو ده ان الله على كل شيء قدير یقین الله تعالی پر شی باندې قدرت والا دی و من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخکیم دا بیان شوی وسم بیا بیان شو نو مخکی حالت د اقامت په خپل علاقه کې په خپل کلی کې په خپل جماعت کې چې نو هم مخ وګرځوه کعبه طرف ته وس کر خپل کور نه بهر ته وتلی د خپل کلی نه بهر ته ودی نو بیا به دا حکم بیت المقدس به یو کنه کعبه به الله تعالی وی کر خپل کلی نه هم بهر ته وتلی نو بیا هم مخ به ګرځي چاته قبله طرف ته کعبه طرف ته مخ کې ومن حيث خرجت او د کوم زینه چې وزیت په ول وجهک نور او ګرځوا مخ پل فول وجهک وګرځاو مخ په شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې و انه للحق من ربک او یقینا او یقینا یقینا دا مخ ګرځول خامخا حق دی من ربک تر طرف د رب ستانه یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا ومن حيث خرجت او د کوم ځای نه چې وتلی ته یعنی ته د مکې نه وتلی د مسجد حرام نه خلکو ایستلی نو په ولې وجه که شطر المسجد الحرام خپل مخ دی هغه طرف ته وګرځاو یعنی ستا قبله وسه د کم ځای نه چې ویستلی د کم جماعت نه نو اقه جماعت او هغه ځای مسجد حرام او دغسې کعبه ته دغه ځای نه ویستلی وي نو ستا قبله هم واپس هغه شوله ومن حيث خرجت د کم دینه چې وزیت په ول وجه کان واړه مخ خپل شطر المسجد الحرامي په طرف د مسجد الحرام باندې و انه للحق من ربك ويقينا دا حق دی طرف طرفستانه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی به خبره د هغه عملونه چې تاسو کوئ ومن حيث خرجت په ول دا دریم ځل شو نو درې ځله د آیات ذکر شو تاسو ته ما یو مطلب وای اول کې کله چې په خپل علاقه کې په خپل ځای کې په خپل کور کلی کې په خپل جماعت کې نو هما ستا قبله کعبه ده چې د کور کلی نه اوزي نو بهر دی هم بیا قبله دی کعبه ده او درې په دا پرې دریم ځکه بیانېږي حالت د سفر په سفر کې چې مسافر قصر پوری نو بیا پکې ډیر احکام بدلیږي د یوې ورځې د یوې شپې په ځای باندې په درې ورځو د درې شپه کې ته مسه کولی شي په دغه باندې په موضوع باندې په حالت د سفر کې روژه ماتولی شي په حالت د سفر کې چې مسافر سفر پوری نو بیا څلور رکعاتو په ځای باندې به دوه رکعاته مونځ کې نو اوس د کله چې په سفر باندې مونږ وضو نو قبله به واپس بیت المقدس به یو کنه بدلی کې به حکم بدلی کنه بدلی نو الله تعالی وایي چې هم دقه حکم دی په حالت د سفر کې ستا حکم د قبله نه بدلیږي بلکې که په حالت د سفر کې هم مونږ کې نو قبله لري سره کعبه ده دویم قول هم په سرینو داره چې ومن حيث خرجت درې دل الله تعالی امر درې بیان کا دا حکم درې زراغه اول دل په تور د ایجاب سره دغه حکم شو دا واجب دی ربانی پر دی ربانی او دویم ځل دا د دوام د پاره بیان شو دی همیشه لپاره هم دغه همیشه لپاره به هم دغه کوي او په دریم ځل کې اشاره ده چې دا حکم منسوخ کیږي نه ځکه بعضی احکام د الله تعالی منسوخ شوی دي نو درې د دې وجه نه درې ځله د آیات ذکر شو ومن حيث خرجت د کم دینه چې وځې ته په ولې وجه کا نو وګرځه مخ په شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم کوم ځای کې چې تاسو په ول وجوهکم وګرځوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام باندې یعنی ستاسو قبله کعبه شوله بس دا همیشه لپاره شوله که دا تاسو په خپل کور کې که په جماعت کې مونځ کوئ که د کلي نه وتلي یا که نه او که په حالت د سفر باندې یو که نه دغسې دا منسوخ کیږي نه بس تر قیامته پورې قبله د ټولو مسلمانانو د څه شوله کعبه شوله دا قبله الله تعالی ولی بدل کړه نو دا څلورم جواب الله تعالی ذکر کوي يهود او نصارا او اعتراض کاو کنه په نبی رسول الله باندې څلورم جواب لالا یکون للناس دیر پاره چې نوی خلکو در علیکم تاسبانی حجتون څه دلیل حجتون څه دلیل تاسو ته مار دی بار بار خبره وکړه کتابیانو اهل کتابو دا استدلال نیوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای ته حق پیغمبر نه ځکه په تورات او په انجیل کې دا ذکر شوی دی چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه وي او ته خو بیت المقدس طرف ته مونږ کې نو پاغي باندې حجت نیوه چې زمونږ په کتاب کې دي شي کته پیغمبر وې نو ستا قبله به کعبه وه نو الله تعالی وای دا مخ مې لره وګرځاو د کعبه طرف ته ځکه په تورات کې دا لیکل شوی اول قبله به بیت المقدس او یا کعبه نو هغه ور باندې موږ دلیل نشي نیولای د مکی مشرکانو او مشرکین عرب غیر کتابیانو دا حجت پیش کاو چې ته داوا کې د دین د ابراهیم علیه السلام او د غې د ملت نو ته خو د ابراهیم علیه السلام نه خلافې ځکه ابراهیم علیه السلام قبله کعبه وه او ته خو بیت المقدس ته مونږ کې نو الله تعالی وی وس دا غو اعتراض هم ختم شو اگر باندې هم حجت نشي نیولې لالا یکون للناس دې لپاره چې نوی خلکو در علیکم تاسو باندې حجتون څه دلیل الا الذين ظلموا دا یا مستثنا متصله ده او یا مستثنا منقطعه ده په اول توجیه باندې الا الذين الا الذين ظلموا بس لن حاصل ده مگر آ کسان چې ظلم کړی منهم د دیونه نو سمانه ده ظالمان بې ځای اعتراضونه وکي عنادیان به بې ځای ځای اعتراضونه کوي نو دغه اعتراضونه وکي د مکی مشرکانو بیا دا اعتراض کاو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای در پلار او د نکدین پرې خره دا اعتراض یې پکاو یهودو دا اعتراض کاو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بار بار دغه اعتراضونه ذکر شوی دي کله به یو اعتراض کو کله به بل اعتراض کو نو ظالمانو د اعتراضونو نه ختنه شیخ خلاصېدل خو لیکن د الله تعالی دین با د زدیانو د عنادیانو د زد او د عناد د وجنه او د غي د اعتراضونو د وجنه و د الله تعالی دین پرېږدینه الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم کړی منهم د دیونه پلا تخشوهم مې ریګی دغې نه وښو نی وې ریګی زمانہ وې ریګی زمانہ الله تعالی د هغې نه مه یریږئ بلکې زما نه ویریږئ د چا د اعتراضونو د چا د طعنونو د چا د دباونو او د چا د جټ جازونو او د ډرونونو او د غرنو د چا د پوج او د چا د آیسای نه د هغې د وجې نه یریږئ مه چې د الله تعالی د دین کار پرېږدئ او د الله تعالی د حکم تابعداري ونه کوئ نه نه بلکې د الله تعالی خبره ومنئ امام قرطبی رحمت الله علیه ډیره عجیبه خبره کړې ده وای په دې آیات کې ومان الایات التحقیر لكل من سوى الله والامر باطراح امرهم ومراعات امر الله تعالی الله تعالی په دې آیات کې رته دا وای چې پورا احترام د الله تعالی وکي لحاظ د الله تعالی د حکمونو وکي لحاظ د الله تعالی د قانون وکي د بيدینو خلکو نظامونه او قانونونه پرېږدي دغه هیڅ قسم پروا مکوي و اترا به اتراح امرهم د الله تعالی نه چې علاوه څومره څوک دي او هغه راته څه وایي هغه پرېږدئ د الله تعالی اوامر ومنئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د حق د وینا موقع او مؤمن مسلمان په غزه کې حق ونه وایي نو فیلق الله تعالی الله تعالی سره به د قیامت په ورځ باندې میلاو شي په یقولو الله تعالی به توی ما منعک ان تقول یوم کذا و کذا سو وجوه چې تا په پلانې ورځ باندې په پلانې ځای کې د حق خبره ولې نه وکړي بقال یا ربي نو دغه بنده د مولوی صاحب دغه شیخ صاحب دغه مفتی صاحب به وای چې ما حق خبره ځکه نه وکړي انی خشیت الناس الله تعالی زره خلکو نه یریدمه د دغه نه یریږي ته د اتکړو نه یریږي نو اوس د الله تعالی زنجیرونو ته تیار شه د هغې د قیدخانو د بندیخانو نه تیرېدلې اوس زما قیدخانو زما بندیخانو ته تیار شه نو د الله تعالی نه پوره یاره په کار ده مسلمانانو غیر الله به څه وکړي خو دومره به دې وکړي شهید به کي کنه نو د الله تعالی سره به دې ملاقات وکړي دا خو ستا کامیابي ده او امیر صاحب محترم به یو خبره کوله وای کله چې ما کار شروع ک زما د عقیده و ده هغه وخت نه تر د خیره پورې اسرائیل علی صلوات و سلام د الله تعالی د اجازه نه بغیر ناراضي کم ورځ چې زما لپاره په تقدیر کې لیک ده چې یو سکند نه اخوا کیږي او نه نه زیاتیږي او نه کمیږي بس دا په خپل ټیم باندې راځي نو چې مرګ د لاسه هم راځي نو چې د بوزدلی په حالت کې مري د الله تعالی د دین بیان ونه کې بلکې د الله تعالی د دین غوښتون کې بدنامه د دې لپاره چې ستانه کرسۍ ختمیږي ستا امامتي ختمیږي ستا مدرسه ختمیږي او دغه سي نور د حکومت بیا الله تنخان درکې وظیفه لندر کوي نو د الله نه ولې نه یریږي مری خواسم په وخت باندې بې ځای مرګ نشته ری بنیټي مرګ نشته ری نو د الله تبارک تعالی د دین خبره ولې نه کې امام بیهقی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی او یو بل حدیث برته ویم بیا مخ ته لاړ شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زما دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا وو خبرو حکم کړی دی او زه پاغي باندې عمل کوم یو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انظر الی من هو دونی د ځان نه د ځان نه چې ستانه چې لاندې کم خلک کې هغې ته نظر کې ولا انظر الی من هو فوقی او زمانه چې څوک د پاسه لري نو هغې ته نظر نه کې په دنیوي لحاظ باندې به د ځان نه لاندې خلکو ته ګوري مثلا ستا درې درې جوړې جامې دي اوس ته وې چې یاره زما جامې خو نشته لري نو ته بل چا ته وګوره چې د هغې به دوه جوړې تا د ورځې دوه ټیمه خوراک دی وکړه نو اوس بل چا ته وګوره چې هغې به یو ټیم خوراک کړی په دې باندې با د الله تعالی نعمتونه تا ته ډیر دریا دی دویم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته حکم کړی دی بحب المساکین چې د مسکی و امرانی بحب المساکین چې د یتیمان د یتیمان او د مسکینانو سره مینه محبت زیات کوه ود نو منهم او هغه ته نږدې کیږه ځان تر نږدې کوه درې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته حکم کړی دی الله اسال احدا شیئا چې د چانه به څه غواړم نه سوال به نه کوم د چانه د څه څیز په باره کې بعضې خلک یې د خولې په سوال باندې عادت شوي بس هر شی غواړه پلانې یو یو نه به غواړي بل نه به غواړي او بل نبی صلی الله علیه وسلم ما ته حکم کړی دی ان اصل الرحمه و ان ادبرت که زما سره څوک بد هم کوي خو زه ورسره ښه کوم دا نبی رسول الله ما ته نصیحت کړی او بل و امرانی ان اقول الحق و ان کان مره زبا حق خبره کوم اگر که بچا باندې ترخه لګي دا الله تعالی د دین بیان به کومه اگر که بده کې مسائل راځي پدې کې گرفتاری راځي پدې کې جیلونه راځي پدې کې محبسونه راځي پدې کې شهادت راځي دغه سي پدې کې بچیره نه پاتې کیږي کور کله پاتې کیږي مال دی پاتې کیږي نو بیا به هم د الله تعالی د دین خبره کومه و امرنی الله یاخذنی فی الله لومت لائم شپږمه خبره ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دا کړې وه چې کله د الله تعالی د دین بیان کینو په دې کې د ملامتیا د ملامتګرو نه باندې یریږي خلک به روانې اعتراضونه کوي خلک به ملامت کوي خلک به بدنامي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې یهود او نصاراو او دغه سي مشرکین عرب مکمل کوشش به دې کې کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام بدنامه او اعتراض کو پاغي باندې بې ځای اعتراضونه زده او عناد یې سره کو نو په د الله تعالی د دین په باره کې ور چا د ملامتیا نه نه یریږي چې یاره کده سی ویم نبی ورا ته پلانې د سی وای نه نه د الله تعالی دین پاک بیان ک او وم حکم را ته نبی صلی الله علیه وسلم دا کړو چې ان اکثر من قول لا اله لا حول ولا قوت الا بالله دا ډیر زیات وای ځکه نبی علیہ السلام راته وفرمایل په انها من کنز الجنت دا د جنت د خزانو نه خزانه ده لا حول ولا قوت الا بالله دا و خبرې شولین په غو خبرو کې یو خبره دا و چې و امرنی ان اقول الحق و ان کان مره حق خبره وکي نو دې یاد کې الله تعالی په لا تخشو مې ریګې دیونه وښونی زمانه وې ریګې او قیامت کې به الله تعالی د دغه سي بندنه ته پوسم کوي چې حق د دې د خلکو د یری د وجه نه چې چا حق نه ښکارا کړي قیامت کې وتی الله تعالی ته پوس کوي ولی اتم نعمتي علیکم ولی اتم نعمتي علیکم ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی د دې جملې مطلب داره لتکمل لکم الشریعه من جميع وجوهها الله تعالی به تاسو باندې شریعت او خپل نظام او قانون پوره کوي د ټولو طرفونو نه نو په هغې کې یو طرفدار چې الله تعالی د باندې مهرباني وکړله او ستاسو د پاره په شریعت کې کعبه قبله مقرره کړله او دې لپاره چې پوره کوم نعمت دې لپاره چې پوره کوم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شئ ولعلکم تهتدون په هدایت باندې کلک شئ تهتدون هدایت دا بل علت چې لپاره د تحویل له قبله یعنی د نور امتونو نه سم لار ته ورکه شوې ده ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی یهود او نصاراو د قبله په باره کې د الله تعالی حکم پرې خیره ځکه هغه کله یو طرف ته مخ کوي کله بل طرف ته نو اوس تاسو د پاره د قیامت پوري قبله کعبه شوله بس دغه ومنه په هدایت باندې وکلک شي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمت و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل نعمت الله تعالی ذکر کوي په تحویل له قبله پسې بل لوی نعمت د الله تعالی رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایي دیني نعمت مخکې د الله تعالی د دین دعوت د تنه کېده اوس د تعالیم د الله تعالی د دین دعوت شروع په دې باندې د الله تعالی شکریا ادا په مونږ او تاسو باندې د الله تعالی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت سره الله تعالی خپل پیغمبر را لیکل دی ته وی دینی نعمت باطینی نعمت دی ته وی د الله تعالی لوی مهربانی سره د الله تعالی کتاب مخکې خلک گمراه او بی دینو الله تعالی کتاب راولېږه د هدایت کتاب دی رڼا ده د جنت تر تللو سبب دی د الله تعالی د رضا کولو سبب دی نو بیا زمونږ او تاسو باندې د الله تعالی بل مهرباني ده چې الله تبارک تعالی مهرباني دا کړې ده چې مونږ او تاسو ته بیا د الله تعالی کتاب دا ورېدلو توفیق را کړی دی موقع را کړی ده هر کور هر کور مدرسه هر جماعت مدرسه هر مدرسه مدرسه هر ځای مدرسه هر دکان ته مدرسه جوړول شي خو چې مؤمنان مسلمانان دې ته توجه کی زمونږ اواز چې کم زیاتو مرسي بار بار تاسو ته مونږ ویلل چې د الله تعالی د رضا په خاطر باندې مؤمنانو مسلمانانو تر دې ترغیب ورکړي د دې دعوت ته ورکړي او زه ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې مؤمنانو مسلمانانو د دې نه ډېرې زیاتې پیدې واغستلې ډېرې پیدې ته واغستلې یو مرګری یو واقعیا راته ویرل هغه ستاسو د شوق د پاره به ویمه په کور کې مې اودس کاو نو د خلال د ګوتو د خلال طریقه دا مونږ بار بار بیان کړی دا او ویل شوی د کتابونو کې نو ما دا خلال په بل غوته باندې کو نو کور کې راته زنانه ویل چې په اف ام کې ویل شوی دی چې خلال په دې طریقه باندې کوي الحمدلله ثم الحمدلله د الله تبارک تعالی دین باندو ته ورسید هر کور ته ورسید اوس چې څوک نزد کوي نو هغه د هغې کمی یوازې دا نه چې پر یوډو باندې زمونږ اواز هغه کم ځایونو ته رسي بلکې مسلمانان کولی شي چې د انټرنیټ نه په هر دنیا کې شي د دنیا په هر ګډ کې شي نو هغه زمونږ خبرونه خپل د نشریات راغستلی شي او هغه په خپل عقیده جوړولی شي او خپل زندگی پیغه جوړولی شي نو د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت قبله د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت کتاب د الله تعالی د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت د الله تعالی پیغمبر لوی نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې او احادیث د نبی علیه الصلاه والسلام د الله تعالی دین دا لوی نعمت دی په موږ او تاسو باندې کما ارسلنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره اتماما مثل ارسال الرسول فیکم الله تعالی له باندې د قبله د نعمت د سی پوره کړی دی لکه څنګه چې باندې الله تعالی پوره کړی دی دا نعمت چې را لېږلی دی مونږ په تاسو کې رسولا پیغمبر منکم ستاسو ستاسو له جنس نه د دې مخکې بار بار بیان شو د نبی علیه صلوات والسلام د درې صفاتونه بار بار بیانېږي نبی علیه صلوات والسلام پیغمبر دی دغه سی پی کوم پتاس کړي عربي دی او درې منکم د انسانانو د جنس نه دی دا د الله تعالی مهرباني ده او دغه ټکی به هم وایو چې مخکې مو هم وایه نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دریو صفاتونو سره منل دا فرض دی ایمان پر اورل فرض دی او که بدی کی چا د یو نه هم انکار وکړو کافر کیږي یتلو علیکم آیاتنا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذمہ واریانی او مخکې ردی تذکره وشوله مخکې دا بیان شوله په یو سل نهشتم آیات کې د هغې وضاحت بیان شو مخکې یتلو علیکم آیاتنا بیانې په تاسو باندې آیاتونه زمونږه معلم اعظم یتلو علیهم مبلغ اعظم و یزکیکم پاکی تاسو لره د شرک او کفر بد اخلاقی د بد اعمالو نه د بغض حسد نه کله چې د الله تعالی کتاب بیانېږي د انسان د زړه د ګناهونو نه پاکي او يعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تعلیم درکې تاسو دا تاسو پاغي باندې نه پویدلای تاسو په ډیرو حالاتو باندې پوه نه یې نبی صلی الله علیه وسلم د تداغي اخبار درکوي علمکم د دین مراد اخبار دی خبر درکول تعلیم درکول نو نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کریم په هغه باندې نازل شو د مخکینی امتونو حالات هم په قرآن کریم کې بیان شوی دي قصص د انبیاء علیه السلام دغه سي راتلونکي وخت کې حالات قیامت به راځي قبر قیامت دی محشر دی جنت دی جهنم دی د الله تعالی سره ملاقات دی او یعلمکم ما لم تکونو تعلمون تاسو پویدلی نه د الله تعالی پیغمبر د تډېری خبرې واضح کړلې نو دا د الله تبارک تعالی په احساناتو کې لوی لوی احسانات دغه و چې الله تعالی خپل پیغمبر راولېږه او تاسو ته ډېر څه وښودل